الرابع عشر ان البدعه سبب التفرق والاختلاف بين الامه مصنف علیه الرحمت مزرات د بدعت ذکر کولا پای کې مخ کې دیارلس مزرتونه د بدعت بیان شو په امت کې اختلاف پیدا کیږي د بدعاتو د وجنه په امت کې تفرق پیدا کیږي او د امت اختلاف او تفرق دا یو لوی zarar دی نی نقصان دی په سنت باندې اتفاق راځي د لګ دا کړه نور راځي په سنت باندې اتفاق راځي او بدعات چې دی نو دا سبب د اختلاف دی ولی ځکه ما تاسو ته مخکې ویلو چې په هر علاقه کې هر مولا او هر پیر ځان له بدعات جوړ کړي نو دلته یو بدعت دی الته بل بدعت دی الته بل بدعت دی دا علاقی والا د کوزی علاقی والا بدعت نه مني او هغه علاقی والا د دې بدعت نه مني د دې وجه نه په امت کې تفرق پیدا شوه دی او چې کله سنتي نو سنت په ټوله دنیا کې پاغي زمونږ اتفاق راتلی شي په سنت طریقو ځکه پیغمبر علی السلام ټول پیغمبر مني نو د سنتو د وجه نه اتفاق راځي او د بدعاتو د وجه نه اختلاف او تفرق راځي په امت کې تب یو بدعت کې بل ببل بدعت کوي بل ببل بدعت کوي نو دا غي د وجه نه امت دا د اختلاف شکار شوه دی نو دا د بدعت zarar دی چې په امت کې اختلاف او تفرق راځي قران کې الله پاک فرمایي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي تاسو د نور لارو د سبل نه د بدعات لارې مراد دي تاسو د بدعاتو د لارو تابعداري مه کوئ، په هغې پسې مه ځئ، ولې؟ فتفرق بکم عن سبیلي، ګنې د سمې لارې نه به مو واړوي، تفرق به پیدا کړي. چې کله امت په سنتو باندې روان و، په امت کې سنت و، بدعات نه وو، نو په هغه وخت کې امت یو موټی و. لکه د خلفاء راشدینو دور د پیغمبر علی السلام په زمانه کې به د صحابه په زمانه کې ټول امت یو موټیو او چې کله په امت کې بدعات شروع شو اولی بدعات هغه د رفس په شکل کې د شیعت په شکل کې بدعات شروع شو به ورستا نور بدعت د اعتزال والا تعطیل والا تشبیه والا په عقیده کې بدعات شروع شو په اعمالو کې بدعات شروع شو نو امتی هغه ډلې ډلې کو د صحابه په مې وخت کې ډلې نه وي خو چې کله په امت کې بدعات شروع شو نو په امت کې ډلې پیدا شوې لکه بدعت د اعتزال د معتزله چې کم بدعاتو چې کله هغه شروع شو نو امت دوه ډلې شو یو اهل سنت شو او بل معتزله شو به دغه شان په امت کې وخت په وخت نوی نوی بدعات پیدا کېدا نو امت لالا په ډلو کې تقسیمېدو د چا عقیده په عقیده کې بدعات شروع کړه د تشبیه قولی وکو د تعطیل قولی وکو یا دسی د تجسیم قولی وکو نو په امت کې ډلې جوړ شوي معطله ځان لشو مشبهه ځان لشو مجسمه ځان لشو دا په امت کې دا تفرق او اختلاف د صد وجن راغې د بدعات د وجنا چې کله په امت کې بدعات نو نو امت یو متحدو یو موټیو ټول امت یو وو خو چې کله بدعات شروع شو نو به په امت کې تفرق او اختلاف پیدا شو نو بدعت دا سبب د تفرق دی او سبب د اختلاف دی په مین د امت کې نو شیخ سی وای الرابع عشر سوار لسم zarar د بدعت دا دی ان البدعت سبب التفرق والاختلاف چې بدعت دا سبب د تفرق او د اختلاف دی په مین د امت کې او الله فرمایي دیر پر دلیل وای قال الله تعالی الله ویلی دی ولا تتبعوا السبل تاسو تابعداري مکوئ د نور لارو مای د سبل نه مراد سبل الاهوا سبل البدعات مراد دي مبتدع چې دی دا مستدرک دی علی الشارع د دې مزاحت مخ کې ما کړو د مبتدی مبتدی چې دا باقاعده استدراک کوي په شارع باندې چې د شارع نه دا خبره پاتې شوی و دا ما وکړه د پیغمبر نه دا خبره پاتې شوی و دا ما وکړه الله ته دا خبره نو معلومه نو ما دا خبره وکړه پیغمبر ته دا خبره نو معلومه لکه بار بار مونږ دا مثال وایو د مبتدی مقصد دا دی مبتدی که په زبان قال سره نه وای نو په زبان حال سره دا وای د چې را کمی نوی طریقې کوي کاغه په دعاګانو کې دي کاغه په ذکر اسکار کې دي یاغه په خیراتونو کې دي دا نوی نوی طریقې کوي نو د په زبان حال سره دا وای طریقې نه الله ته معلومي وي نه پیغمبر ته معلومي وي دا ما وکړي نو دا باقاعده استدراک دی په چا باندې استدراک مخکې ما ویلو استدراک دی ته وي چې الکه د دنه دا خبره پاتې شوی و نو ما وکړه نو سمانا د شارع نه شارع ته الله او پیغمبر ته دعا بعد الخامس عشر ان المبتدئ چې د شارع نه انه بقي منه هذه القربته چې د شارع نه پاتې شوی هذه القربته دا طریقه د عبادت قربت نه مراد عبادت دی یا طریقه د عبادت دا چې د شارع نه دات عبادت پاتې شوی وو ولم یوحى الى النبي ولم یوحى الى النبي صلی الله علیه وسلم او پیغمبر ته د دې د دې وحی نه وشوي د دې عبادت وحی ورته نه وشوي د الله نه دا طریقه پاتې شوی وا فاوحى فاوحي الى المبتدع نو غني مبتدع ته د دې وحی وشوا د خیالداري چې پیغمبر ته الله نه ویلي نو چاته وی ما ته په زړه کې دا واچول چې لکه دا نوی طریقه راو باسي نو دا باقاعده استدراک ته پچا باندې الخا السادس عشر شپارسم مزرت د بدعت تا دی ان البدعت سبب العذاب ونقمت الله تعالی بدعت چې دی دا سبب د عذاب د الله دی عذاب او نقمت یو شی یو معنی ده سبب بدعت دا سبب د عذاب دی چې کله بدعات شروع شي نو به په امت باندې عذابونه راځي د دنیایي عذاب سبب هم بدعت دی او د اخروی عذابونو لپاره سبب دا بدعت دی نو دا لوی zarar دی نو د دې د وجې نه ته خوې چې ما غني زره دي بدعت د وجې نه ما ته اجر میلاویږي ثواب میلاویږي الان کې د بدعت د وجې نه الله پیغمبر ته وی دی خلکو ته وایا الله قادر دی پرې باندې چې پتا سوانی عذاب راولېږي د پاسنا یا د لاندې رخ پوستا سنا او یلبسکم شیعا یا وګر زی تاسو ډلې ډلې د ابن عباس رضی الله تعالی تر ويذيق بعضكم باس بعض او وسکای زینو تا عذاب د زینو یعنی په یو بلم واچي قال ابن عباس ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې آیات په تفسیر کې ویلي دي یلبسکم شیعا څه مطلب هی الاهواء المختلفه د یلبسکم شیعا نه مراد مختلف بدعات دي دام د دا الله یو عذاب دی چې په امت کې مختلف ډلې جوړ شي په امت کې مختلف بدعات جوړ شي نو دقه بدعات د وجنه د دقه ډلو د وجنه بیا عذاب راځي وعن و د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ را نقل دي چې من فوقکم نه مراد ائمه السو ناکار مشران او د من تحت ارجلکم نه مراد خدم السو ناکار کشران دا د الله عذابونه دي وقال الله تعالی او الله ویلی دی فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ګورئ په بنی اسرائیل باندې عذاب راغې فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء دا عذاب په ولې راغې فبدل الذين زکاوی د الله دین بدل کړو په دین کې د ځان نه نوې طریقې جوړې کړې وي الله ورته یو طریقه خو دلی و دوی بل څه کول الله ورته وی وقلنا ادخل قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا الله ورته ویلو چې کله تاسو بیت المقدس ته ځئ نو تاسو پتا عجزی باندې ځئ الته چې ورسئ نو تاسو به سجده وکئ وقلنا الله ورته ویلی سجده بو کوي نو دوی د سجدي په زیبانی ګډاګانی شروع کړي الله ورته حتتن بوایي یعنی داسې کلمه بوایي چې پاغي باندې تاسو ګناونه معاف کیږي نو دوی هغه کلمه بدل کړه او الته د حتتن په زیبانی حنتتن شروع کړه وای مونږ له غنم وربشي پکار دي دا الله هغه ویلی سکړه فبدل الذين ظلموا فانزلنا دا بدعت هم دقی ته وي دین بدلول په دین کې د ځان نه نوې طریقې جوړول دا بدعت دی نو هغه دا کار وکونو عذاب پر راغې شیخ سی بیورسته وی وذالک انه مخترع انه مخترعوا اقوالا من عند انفسهم دا عذاب په ول راغې ځکه دوی د ځان نه د خپل طرف نه سه اقوال جوړ کړیو وبدل الالفاظ الشرعیه او دوی هغه الفاظ شرعیه بدل کړیو الفاظ شرعیه سو حتتن حتتن وای ها حتتن وای نو دوی هغه حتتن سکو بدل کو نو فاستحق العذاب الشدید دوی مستحق د سخ عذاب شو بمبتدعوه په سبب دا غ بدعات چې دوی جوړ کړیو نو د آیات ته معلومه شو چې بدعت سبب د چا د عذاب دی بنی اسرائیل چې کله په دین کې بدعات شروع کړه د قبیدت وکنه دین د دین هغه ټکی سکړه بدل کړه الله ورته ویل د څه کوي هغه هغه شان نه کول الله ورته دا ټکی وای هغه دا ټکی نه بل جوړ کو نو چې کله هغه ټکی شر شرعي الفاظ بدل کړه دا غي د وجه نه پیسه راغی زمونږ شیخ سی وای پنځپیر شیخ سی مدذل ولالي وای ګوره په بنی اسرائیل یو ټکی بدل کړو صرف یو ټکی بدل کړو د حتتن په زیبانی حنتتن ویلو نور ټکی حق دی خو یو نونی په کې سیوا کړو یو نو الله په عذاب راولېګو او الله ته شادوغان او خنزیران جوړ کړه نو چې چا یو نون سیوا کړو تا پکې حق ده خو یو نونې پکې په منځ کې څه کړی دی سیوا کړی دی نو چې د یو ټکی د بدلولو د وجنه دومره عذابونه راځي نو چې یو سړی پوره دین بدل کی پوره طریقې بدل کی دعا له ځان نه طریقه ذکر له ځان نه طریقه خیرات له ځان نه طریقه ارشی له ځان نه طریقه د دین هغه طریقه پریری او د ځان نور له طریقه جوړ کی نو دی به مستحق د عذابی کنه وای ها وذلك أنهم اخترعوا أقوالا من عند أنفسهم وبدلوا الألفاظ الشرعية فاستحقوا العذاب الشديد بما ابتدعوه نو شپارسم مزرت د بدعت دا شو چې بدعت دا سبب د عذاب دی د آیات دلیل دی فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء چې کله بنی اسرائیل د الله دین بدل کو بدعات شروع کړه د ځان نه طریقې شروع کړې نو الله په عذاب راولېګو نو معلومه ده شو چې بدعت سبب د عذاب دی السابع عشر ولسم مزرت د بدعت دا دی ان البدعت اشد ضررا من ترک الواجب اے په واجب او په پریخودو کې دومره zarar نشته لکه څومره zarar چې په بدعاتو کې دی یو شی واجب دی واجب یو عمل واجب عمل دی یو سړی پریدي نو ګناه پکې ده خو دومره ګناه پکې نشته لکه څومره ګناه چې د بدعت په کولو کې ده څومره ګناه چې ده دا د ترک د واجبونم غټه ګناه ده ترک د واجبوم ګناه ده اے فرض مونږ پرې خودلم ګنا ده خو یو سړی فرض مونږ پرې دی او بل طرف ته یو سړی دی هغه بدعات کوي نو په دې بدعاتو کې د فرض مونږ د پرې خودونه زیاته ګنا ده ترک الواجب باندې اوس پوه شي دا نه چې زدا نه وامه چې په فرض مونږ پرې خودو کې څه نشته ګنا پکې شته خو ځان لګ لوی ګنا ده خو په بدعاتو کې د دینم لوی ګنا ده دا مطلب دی ان البدعه تشد ضررن نو بدعت خدا مبتدی د ګناه د پاره کوي کړه ثواب د پاره الګ ته خو کې د ثواب د پاره او پدې کې ګناه دومره ګناه ده چې دومره ګناه په یو واجب پرې خودو کې نشته دومره ګناه په یو پرس پرې خودو کې نشته لکه څومره ګناه چې په بدعت او په کولو کې ده نو ته خو د ثواب د پاره کې او الټه پتا ته سم ملاويږي ګناه ملاويږي ان البدعه اشد ضررا من ترك الواجب كما في مجالس الابرار والمبتدع فاسق مجالس الابرار کې دا سړي غلي والمبتدع فاسق من حيث العمل مبتدع چې دی دا فاسق دی د حیثیت د عمل نه دی چې دا کم عمل کوي دا مبتدع چې دا کم عمل کوي نو د دې عمل د وجه نه دی فاسق دی د دې بدعات د وجه نه وقد سماهم الله فساقا او الله ورته فاسقان ویلي دي ورته موږ نه وایو الله ورته فاسقان ویلي فی الآیت التي ذکرنا من قبل لکه دا مخکې آیات کې وګورئ بما كانوا يفسقون بني اسرائيل بدل الذين دین بدل کو بدعت شروع کړه نورسته وګورئ د آیات په اخره کې بما كانوا يفسقون فاسقانی ورته وی معلومه لا شو لس ضررونه د بدعت بیان شو ان شاء الله بل ورځ بیا اتلسم ضرر وایو واخر دوان الحمد